بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا عمر ریډیو دی د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل نن چهارشنبه د کال 2013 د دسمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د ربیع الثاني د نولسمې سره سمون خوري د عمر ریډیو په ماښامنۍ خپرونو کې تاسو ته ښه راغلاست وایو زموږ غږ له خراسان اورئ یو برتانوي اخبار وایي چې د پاکستان پوځي عدالتونو اخراجات برتانیه برداشت کوي د پاکستان د پوجي عدالتونو کې بې ګناه مسلمانانو ته پانسیانې ورکول کېږي اخبار زیاتوي چې د برتانیا حکومت د عدالتونو ته 15 میلیون یورو امداد ورکوي د پاکستان حکومت دا امداد ولې اخلي د پوجي عدالتونو د قیام پس پرده حقایق څه دي صفر اویا اته سوه درې دېرش اتلس اووه پنځوس یعنی صفر اووه صفر اته درې درې یو اته پنځه اوه بل نمبر صفر واویا شپږ دېرش شپږ اتیا صفر اته پنځوس یعنی صفر اووه اووه درې شپږ اته شپږ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستبتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين خطابات ذكر کېدل بن إسرائيل خلق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود په دې کې بل خطاب ذکر کی مخکې خطاب کې د يهوديانو تکذیب ذکر شو چې د الله تعالی د پیغمبرانو تکذیب یې کړو هغه ته نسبت د دروغ کړیو دغه سي انبياله صلوات والسلام قتل کړیو نو سپدې کې د مخکې نه ترقی الله تعالی ذکر کړي یوازې دا نه چې دیو د بنی اسرائیل او د پیغمبرانو نه انکار کړو او هغه په قتل باندې رسولیو بلکې د آخري پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نه دا غینه انکار کړو سره دینه چې دیو پویدل چې دا رښتونه پیغمبر دی حق پیغمبر دی او د هغې نه مې انکار کړی و. نو دې کې الله تعالی هغې ته توبیخ، زجر او زورنه ذکر کړې. ولما جاءهم کتاب من عند الله او هر کله چې راغی دیو ته کتابون کتاب قران کریم من عند الله د الله تعالی طرفنا کتابون نو کتاب معنا پرون بیان شوی کتاب د الله تعالی سي د الله تعالی فیصله د الله تعالی حکمي نو کتاب من عند الله لیکنه لیکله پرمان د الله تعالی د طرف نه کتاب من عند الله قانون د ژوند د تیرولو لیکل شوی قانون د ژوند د تیرولو د الله تعالی تر طرف نه زندگی به انسانان څنګه تیری پیریان به څنګه تیری دا غي د هدایت د پر الله تعالی لیکل قانون را لېږي او اخري امت د نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه قانون راغلی دی په شکل له قرآني کریم کې چې مونږ او تاسو اوس د هغې درس کوو هغې ته ناست یو نو هر کله چې د الله تعالی کتاب راغی مصدق لما معهم تصدیق کوونکی او دا کتابونو چې د دیو سره وو مصدق لما معهم د دیو سره تورات او انجیل نو دا غي تصدیق قرآني کریم وکړه د دې څه مطلب دی یو مطلب د دې دا دی چې تورات او انجیل کې دا ذکر شوی د قران کریم تذکره پکې شوه د آخري پیغمبر تذکره پکې شوی و نو کله چې قران کریم راغې نو دا کتابونو تصدیق وشو اوس که قران نه راغله الله تعالی آخري پیغمبر نه را لګره نو بیا خو کتابونو دروغجن کېدل کنه خو الله تعالی دا کتاب راولې غانو داغي کتابونو تصدیق پکې وشو دویم مطلب دا دی چې مخکینو کتابونو کې ایمانیات ذکر شوی الله تعالی توحید په الله باندې ایمان لرل په ورځ د قیامت باندې ایمان لرل په ملائکه باندې ایمان لرل د الله تعالی قانون او نظام منل نو کله چې قران کریم راغې نو دا هغه کتابونو کې چې کم د عقیده مسلې ذکر شوی نه هغه په قران کریم کې ذکر شولې نو دی کتاب دغه تصدیق او تایید وکړه وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او ودیو مخکې دینه یستفتحون علی الذین کفروا چې خا معلومات به کول دا کسانو نه چې امیان کافرانو وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا د دې مفسرینو دوه مطلبونه بیان کړی دي دوه ترجمه ته کومه د اسا د آیات مشکل له خو لیکن زیر ته بالکل آسان ویم یو مانا علماو بیان کړی ده یستفتحون د فتح نه دی فتح ویل کیږي کولا وهلو ته په معنا د دانستن د علم سره دی او سین پکې د طلب د فاره دی علا په معنا د مين سره دی نو معنا دا شوله وکانو او دغه يهوديان من قبل مخکې دراتلو د پیغمبرانو مخکې دراتلو د کتاب نه یستفتحون علی الذین کفروا یطلبون العلم یطلبون الخبر طلب کاوه به دیو خبر د هغه کسانو نه چې عمیان کافران وو، د یهودو به بار بار معلومات کول د د مکې د مشرکانو نه، د کافرانو نه چې ستاسو په تاسو کې خو اخري پیغمبر نه دی پیدا شوی. امام راغب رحمت الله علیه تفسیر روح المانی او اللباب دا معنی ذکر کړې ده. دویم معنا دا یستفتحون فتح په معنا د خبر ورکولو سره دی په معنا د علم او د خبر سره دی سین د طلب د پاره نه او علا په خپل معنا سره دی نو معنا دا شوله وکانو او دغه يهوديان من قبل مخکې دراتلو د پیغمبر او د کتاب نه یستفتحون علی الذین کبروا خبر به ورکاو د اخیری پیغمبر دراتلو په اړه کې امیانو کافرانو ته د مکی مشرکانو ته خبر ورکاو چې الله تعالی په تاسو کې یو پیغمبر پیدا کړي علماء لیکلي علماء د تاریخ يهودو یو مولا لګلې او مکی ته يهود دا ډیر رزل قوم دی دا ډیر مکار قوم دی دا نو دیو یو خپل مولای سی بلګلې او مکی ته په مکه کې اوسېدا آبادو ورځ په ورځ باندې به پوښتنه کوله، معلومات به حاصلول، د چا په کور کې به چې بچی پیدا شو د هغې معلومات به حاصلول چې دا څوک دی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو دته خبر وشو دته اطلاع وشوله نو هغه دا ویل ویل للعرب ویل لليهود عربم تباشول يهودم تباشول ولی دغه پیغمبر با د الله تعالی د دین خبره کوي او دا خلک به نه مني نو د الله تعالی عذابونه بیا پاغي باندې راځي د مکینا یمن ته خلک تللی تجارت د پاره د یمن په بازار کې د تجارت په منډای کې یو سړی دی چې ډیر زیات خوار شوی دی خېټه دننه ورننوتی ده دغه سي د مخ د اډوکې راوتی دی ډیر زیات ضعیف دی بوډا سړی دی یو الک یې ولیده چې کم درې مکې نه تللی او تجارت دپاره هغه ته رانږدې شو ډیر زیات په جوور نظر او سره کتل کله چې ته رانږدې شو پوښتنه یې وکړله وی هلکه وی تر کم دی وی ته خو د مکې نه یې وی یم د مکې یم دلته تجارت دپاره راغلی بیا یو توی قریشو کې خنۍ ویم ډېر خبره او توکل لري اخر کې او تدا ویل هغه توی دا پښتنه درنول یو کړه وی په تاسو کې خو یو پیغمبر نه راغلی وای نه ما ته پته نشته لري وی چار پیغمبري دا ونه د کړی وای نه نه د کړی وی تاسو کې وا الله تعالی یو پیغمبر را لېږي او په تورات کې د پیغمبر د مرګرو تذکره چې شوی ده دا نو هغه ټول صفات په تا کې موجود دي تبا اول منون کې دا پیغمبر دغه څوک او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله چې مکی تراغه لګ وخت بعد الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري ورکړه او هغه اول تصدیق وکړ نو وکانو من قبل استفتحون علی الذین اکبروا او دغه يهوديان مخکې در علی ګل درې پیغمبرنا مخکې دراتلو د قران کریم نه یستفتحون علی الذین اکبروا خبر به ورکاو د اخیری پیغمبر دراتلو په واره کې امیانو کافرانو ته مشرکانو ته نو فلم ما جاو هر کله چراغ دیو ته دغه پیغمبر ما پاغه صفت باندې عربو چې دی پیجاندلو کفرو به نو انکار یو کداغینه ما عرفو کې دا ما ما صفتیه دی مفسرینو لیکلي دی قران کریم کې یو دیرش کرتا ما صفتیه راغله نو دې دې کوم د صفت معنی وکوي پلمما جاءهم هر کله چې راغی د پیغمبر او قران کریم دی خلکو ته ما فاغ صفت باندې عرفو چې دی پیجاند په تورات او په انجیل کې دغه تذکرہ شو چې پیغمبر به داسې شکل ولا سړی داسې اخلاق واله وی داسې کتاب ورته الله تعالی ورکوي هم په هغه صفت باندې راغی کفرو به نو انکار یې وکړ د هغې نه کفر یې وکړ په هغې باندې فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت د الله تعالی دی په داسې کافرانو باندې په داسې کافرانو باندې د الله تعالی لعنت دی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا بعضې خلک کوي د دینه وسیله بزوات فاضله معلومیږي کله به چی یهودیانو د چا سره جنګ کاو نو د اخری پیغمبر په واسطه باندې به دعا وغوښتله الله تعالی به هغه ته شکست ورکړ نو دینه وسیله بی زوات ثابتی یو ردون کې دغه پښتنه هم کړی دا وسیله بی زوات فاضله شتره کې نشتره یعنی ته دعا کې او نیکان بندیان الله تعالی ته وړاندې کې چې د دې په حق د دې په جاه د دې په خاطر باندې زماره دعا قبول کړه نو یې دینه دا ثابتېږي د قران کریم د آیات نه ثابته ده اپرین شه اوستا په علم باندې شه دا خو يهوديانو دا استنباط کړو دا کار چا کړو دا يهوديانو کړو نو ستا هم به دغه صفتی بیانو او بل دا چې د آیات ته وګوره دا په مقام د مدح کې ذکر دی او که په مقام د زم کې ذکر دی دا خو الله تعالی د يهود بدی بیانې چې هغه دا کار کو فلعنت الله علی الکافرین لعنت د الله تعالی دی په داسې کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم ويكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباو بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين دا تتمه د مخکې آیات بئس ما اشتروا به ډیر بد ده هغه سیس چې دیو خرڅ کړل پاغه باندې ان په سم خپل ځانونه دویو ځان په څه باندې خرڅ کړ؟ ان یکفروا بما انزل الله هغه کفر کول د دوی دی په کتاب باندې چې نازل کړی و الله تعالی دوی ځان خرڅ کړ ځان یې په څه باندې خرڅ کړ یعنی کافران شول د الله تعالی د کتاب نه انکار وکړ د الله تعالی د را لېږلی شوي قانون نه انکار وکړ د لیکلی شوي فرمان نه انکار وکړ د الله تعالی د کتاب نه انکار ولې وکړ بغیان د وجه د زد نه ډیر خلک چې کافر شي او بيدین شي نو د سره وجه د زد د وجه نه د زد او د عناد د وجه نه کافر کی اي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده په دې وجه باندې چې نازله الله تعالی خپل مهرباني په چا باندې شو غواړي من عبادي د خپل بندګانو نه یعنی د دین مخکې پیغمبران الله تعالی په بنی اسرائیل کې را لېږلي نو اوس پیغمبري د بني اسرائیلو نه منتقل شوله او بني اسماعیلو ته لاړله نو د دیو حسد او بغض پیدا شو وای دا که زمونږ د قوم امیر سی به زمونږ د قوم یې موږ به منلې خو لیکن دا امیر زمونږ د وطن او زمونږ د قوم نه دی زمونږ د نسب او د خاندان نه دی د دې وجه نه منو ډیر خلک داسي کنه یو بل سره په باطل باندې ودرېږي د قومیت په وجه باندې د قوم پرستۍ په وجه باندې دیو جن هغه تباہ او برباد شول د ظلم او ظلم او زیاته او کړه الله تعالی د پیغمبر یې ونه مانه په باو به غضبین علی غضب نو اخته شول دی او په یو غضب پاس سره بل غضب نه يهود وسم د د مؤمنانو مسلمانانو سره حسد دی او بغض دی نبی صلی الله علیه وسلم خالص عربیو دې ته ویل کېږي تعصب قومي او کله کله د قومیت او د تعصب په وجه باندې خلک د اسلام نه کوپر تلل شي بي دین شي بری باندې دا سړی اگر کلوې کافر ولې نه دی خو لیکن زما قامایز دی دا پښتون دی دا دی دا دی زما نسب والا دی زما خاندان والا دی او دا ډیره زیاته د ګناه خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د تعلیم ورکاونه داسې یو تویل تاسو ټول اولاد د آدم علیه السلام یې آدم علیه السلام الله تعالی د خاور نه پیدا کړو او الله تعالی چې د نسبونو قومونه پیدا کړی دي پر انسانانو کې نو لتعارفو الله تعالی قران کې وایي د لپاره چې یو بل به سره په پیژنې دا د غوروالي او د فخر خبره نه ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل لینتهین اقوام عن فخرهم بآبائهم دا خلق دی منشي په خپل پلار او نیکه باندې فخر نه کوي او لا یکونن اهون علی الله من الجعلان کنه الله تعالی به دوم رسپک کی الله تعالی به د ګنګټ نم زیات خوار کی الله تعالی به داسې رسو ذلیل وکي څوک چې د قومیت د پاره خپل ایمان خرڅوي هغه الله تعالی سپک کی الله تعالی خوار کی حدیث کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته دوه کسانو نو هغه تذکره کوله هغه یو وی زما پلار خره زمانی که خره پمن انت لا ام لک ته څوک استاد مور نه استاغه مورم د پیجنم ډیر خلک داسي کنه ډیر بد الفاظ استعمالای و استاد نسب او خاندان د پیجنم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دوه کسانو ته ویل وای د موسی علیه السلام په خوا کې دوه کسانو چې د خپل نسب په خریای کوله چې زما نسب او خاندان په تا باندې ډیر زیاتو چت دی تر دې پورې چې هغه یو خپل نه مشران پیش کړه چې زر پلانی زوی مغره پلانی زوی هغه پلانی ملک او پلانی خاندانو هغه بل ته زه مسلمان يم بس پلار مې مسلمانو دا خبره وته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه چې ته وایا قل للذي ابتخره دا کم کس چې په خپل پلار نیکه باندې دا فخر کوي نو ته د ته وایا بل اتسات من اهل النار وانت عاشرهم دا لسوانه ستا مشران ټول جهنميان دی او ته لسم وي نو دغم جهنميان شول تم جهنمی شولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وحی وکړه دا غبل مؤمن مسلمان شو نو ته ته وای چې ستا پلار او نکم جنتیان دی او ته دریم جنتی تاسو جنتیان دی جنت زید زعی په خلکو لري روایت کرا دی په حدیث کرا دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بلال رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل پیغور ورکا فقال یا ابن السودا اې د توري بچیا بلال رضی الله تعالی عنہ چونکی د د رنگ په اعتبار سره د رنگ په لحاظ سره رنگ یې تورو نور د دین یو لوی قیمتي جزو یو عضو په دین کې لوی منصب د امامتی ده امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت صغرا امامت کبرا دوانه او دا غین ورستو بل مرتبه بیا د اذان ده اذان دا لویه مرتبه ده، نبي علیه الصلوة والسلام هغې ته حواله کړل. کله به چې څوک د بهر نه راغلل، د بارو ملکونو نه وفدونه به راغلل، نبي علیه الصلوة والسلام به بلال رضي الله تعالی عنه خپلې خوا ته کېناوه، ویې هذا سیدنا بلال، دا زمونږ سردار دی، دا زمونږ مشر دی، دې باندې خلک ښه ښکاري، د خپل مرګري صفت به بیانوي او د خپل مرګري بې عزتي به نه بیانوي چې مړه دا زه پېژنم، نن سبا خلک وایي کنه دا پلاني نسب والا دی، پلاني خاندان والا دی، نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بلال رضی الله تعالی عنہ ته پیغور ورکو دا یو تل یبن سودا اې د تورې بچیا ساغه مورم ز پیجنم دا سه تور تور یې ټول بیا یو ټیم کې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخواړو خبرې سره ونه کړلې ولی بلال رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د شکایت او تو کې الله تعالی پیغمبر ماته دا خبره کړې ده او په حدیث کې راغلی څوک چې په خپل قوم او په خپل نسب باندې فخر کوي او نور دینداری پکې نه نو هغه د ګونګټ نم بیکار انسان دی او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت کې به الله تعالی اعلان وکي چې تاسو ته ما خپل احکام درلېګلیو نو ضیعتم ما عهدت الیکم فیه په قران کریم کې چې ما تاسو نه کم لوزونه اغیستی او مارته کم پیغامات درکلیو کم احکام می تدرلیګلیو نو تاسو خو غزا یې کړیو او تاسو ځانو چت کړیو په خپل نسبونه باندې نو الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې وای وس زمان نسب ډیر جتو چت دی او زیات خلک په دې باندې د اسلام نه کفر ته لاړ شي بس زما خاندان والا دی زما نسب والا دی په ځمکه باندې به د چا سره په پوله پټي باندې به جګ جګ جنګ جګړه راغلي خو به ورته پته وي چې زما د تره زوی زما د پلار د نیکه او د خاندان د نسب والا مې په ناحقه باندې دی خو بس زما نسبي دی که دا کفر کوي زه ورسره هم کفر کوم نه دا اسلام نه دی نو یهودیان په دې باندې تباه شول چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه انکار په دغه باندې وکړ په باو به غضبین علی غضب اخته شول تیو په غضب باندې په سره بل غضب نه د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه انکار کړو نو هغه یو غضب نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړ دا بل غضب شو دویم تورات په احکام باندې عمل ونه کړو دا یو غضب شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغاماتونه او د الله تعالی د حکمونو نه انکار وکړو دا بل غضب شو فباء بغضب علی غضب یا یو غضب دا و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړ نو بیا دا غي سره بغي وکړه حسد یو سره وکړه بغض یو سره وکړه نو دا د الله تعالی په غضب باندې د الله تعالی په غصه باندې اخته شول ولل کافرین عذاب مهین او خاص کافران لره د عذاب شرمون کې رسوا کون کې عذاب په صفت د اهانت باندې در کافرانو لپاره خاص دی الله تعالی به او شرمای چون کې دیو په خپل قوم باندې فخر کاو نو الله تعالی وی تا د پاره به داسې عذاب درکم چې توبه کې خص پک شي بیا ته وکړي ولما جاءهم کتاب من عند الله او کله چې راغې د يهودو ته لیکل شوی فرمان قران کریم لیکل شوی قانون د ژوند تیرولو د الله تعالی طرفنا مصدق لما ماهم تصدیق کوون کې او د قران کریم دا کتابونو چې ردیو سره وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کبروا وکانو او ودیو من قبل او مخکې له دینه یستفتحون علی الذین کفروا دو معنی دي معلومات به کول د امیانو کافرانو نه د مکې له مشرکانو نه وي د اخیری پیغمبر په پیغمبر په باره کې معلومات کول یا وکانو من قبل او دی مخکې دین استفتحون علی الذین کفروا چې خبر به ورکاو د اخیری پیغمبر دراتلو په باره کې امیانو کافرانو ته نو فلما جاءهم هر کله چې راغی دیو ته د الله تعالی پیغمبر او د الله تعالی کتاب ما په هغه صفت باندې عرفو چې دوی پیژندلو په تورات او په انجیل کې کفرو به نو انکار یې وکړ دغه نه فلانت الله علی الکافرین نو لعنت الله تعالی دې په داسې کافرانو باندې به سمشترو به انفسهم ډیر بد دی هغه چیز چې خرڅ کړي دي په هغه باندې خپل نفسونه خپل ځانونه هغه ډیر بد شي سره چې دوی په ځان نه خرڅ کړي دي اي یک پرو بما انزل الله چې دی کو پرو کو په سبا نه چې الله تعالی را لګلې او قران کریم بغیان د وجر زدنا اينزل الله من فضله على من يشاء چې نازلې الله تعالی د خپل مهرباني نه په چا باندې چې وغواړي د خپل بندګانو نه یعنی د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته پیغمبري منتقل شوله په باو بی غضبین علی غضب نو اختش ول دی په غضب د الله تعالی باندې پاسره بل غضب نه ولیل کافرین عذاب مهین او د کافرانو د پاره عذاب دې رسوا کوونکې ذلیل کوونکې شرمونکې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین أحب الوفاء بشتى الصور عمر راديو تاسو د هیلو غږ چې درې کسان الله تعالی ته محبوب او خوښ دي، د شپې منځ او تلاوت کوونکې، په پټه صدقه ورکوونکې، په میدان جنګ کې ثابت قدم د دښمن مقابله کوونکې. دا حدیث امام احمد روایت کړی دی. دغه راپور دوی شایع کړی دی چې د برتانیا حکومت چې دی د لس میلیونه یورو ورکړي دي د پاکستان د پوجي عدالتونو د قیام لپاره هم په دغه موضوع باندې لږه خبره کوو محترم مولوي صاحب د برتانیا د دغه اخبار لخوا چې دا راپور شایع شوی دی د پاکستان د پوجي عدالتونو ته دوی 15 میلیون میلیونه چې کوم امداد دی غور کوي یعنی د دې چې کوم د عدالتونو د دې اخراجات چې دی ټول پرنګیان برداشت کوي د دې پیسو او د عدالتونو په سپرده حقایق څه دي او د دې عدالتونو قیام د څه مقصد دپاره شوی؟ محترم شهزاد صاحب مونږه بل ورځ هم خبرونه کې دغه خبره وکړه بلکې پرونی خبرونه کې چې د پاکستان په پا قیام کې کردار د چاو او دا کم سړی چې وسعام په میډیا باندې راځي مخې ته او خلک یې یادې ډیر په قدر او په احترام سره چې قائد اعظم په هغه باندې مونږه باس مباحثه وکړه پر اونۍ خبرونه کې نو په هغه کې مونږه دغه ټکی ویلې وو چې دا سړی اصل کې د برتانیې تربیه شوی انسانو د يهودو په لاس کې لوبول شوی انسانو او بیا پاکستان ته را لګل شوی نو الله تبارک تعالی زمونږه خبر رښتیا کوي ځکه ډیر خلک کې دې شي بده کې شک شوبات کوي چې دا و دروغ وي یا به ځان نه سټکې وي نن پسې دغه رپورټ چې شایع شوی دی چې هغه په خبرونو کې هم د تذکره شوی دا په پښتو په خبرونو کې هم ویل دا چې برتانیا هر کال 15 میلیون یورو ډالر دا ورکړي د دې لپاره د کم پوجي عدالتونو چې د دې لپاره دا ورکړي نو د دې مقصد سره د دې پس پرده حقایق څه دي نو محترم شهزاد سي په مختصر الفاظو کې مونږ دغه وایو چې دا پوجا اصل کې دا د يهودو په وجه دی دا د هندوانو په وجه دی او دا د مسلمانانو په وجه نه دی دا د مسلمانانو د وینو د سکلو لپاره د برتانیې تربیه کړی دی اوس هم دا کم عدالتونه چې د مسلمانانو د زورولو لپاره او مسلمانان ته جب کې د کم پانسیانو حکومتونه جاری کولای شي نو دا هم دغه دي چې مسلمانان په دې کې وځورل شي مسلمانان په کې وهل شي وټه کولای شي د سپنوم باندې د شتګرد په نوم باندې چې دې کې موږ د شتګرد نیولې دي نو دهشتګرد نه وي خو عام مؤمنان مسلمانان په بازار کې روان وي یا د چا په کور باندې چاپه ولګي او د هغې سره په دروغ باندې یا راکټ لانچر کې دي یا سره د نور ګرنیټونه کې دي یا بل ساس له سره کې دي او په هغې باندې بیا خپل پاکستان اقتصاد د مسلمانانو په وینو باندې برابرې د مسلمانانو په وهلو ټکول باندې برابرې نظر ډیر لپاره د دې قیام شوی دی خا محترم مولوي صاحب یو بل مهمه نقطه په دې کې دا راپورته کیږي چې د پاکستانی پوج د عدالتونو چې کوم قیام دی دا غیر لپاره بیا د برتانی له خوا دومره امداد نو د پاکستان د پوج سره د برتانی او د پیرنګیانو دومره مرسته بیا کوم طرف ته اشاره ورکړي بس محترم شهزاد صاحب دا د غي دوستان دي الله تبارک تعالی قران کریم کې دا بار بار مؤمنان مسلمانان منکړي دي چې ردیو سره تاسو دوستانه مکوي دی اوس د هغوی دوستان دي او الله تعالی دا وایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم چې څو د هغوی د ملت نه تابع شوي او د هغوی خبره یې پوره په پوره باندې نه منلې او د دین اسلام نه پې نه وتې نو هغه ترې نه راضي کېږي اوس څوک چې چا له پیسې ورکوي دا دومره په لوی مقدار کې خو هغه ترې خوشحاله دي هغه ترې په دې باندې راضي دي که نه نو بس دغه ښکاره دلیل لې په دې باندې او دې طرف ته اشاره ور کوي چې دا داغي د فرنلند اتحادیان دي او داغي سره مرسته کوي د مسلمانانو په خلاف باندې او د دین اسلام نه وتی ها محترم مولوی صاحب اوس د پاکستانی فوج د استقلال او د خپلواکۍ او د خودمختاری خبره کوو چې د پاکستان فوج او حکومت چې دومره زیات مقدار کې امداد اخلي د پیرنګیانو نه او د کفارو نه نو بیا دوی دومره اختیار لري چې په خپل ملک کې بیا د خپل اختیار مطابق او د خپل واک او خودمختارۍ مطابق فیصلې وکړي نشي کولای محترم شهزاد سی بچرته هم نشي کولای چې کله تنخوا لا غور کوي د فوجي عدالتونو خرچه هغه برداشت کوي نو بیا چرته هم دی نشي کولای چې دی فیصله خپل وکړي بلکې دی ته فیصله هم د هغه خو راځي او دیو به هغه څه وایي د دیو په خلو باندې به هغه څه جاری کیږي چې کم د هغه طرف نه تویل کیږي مخکې هم بار بار داسې شوی ده په پاکستان کې څه يهوديانو هغه ډیر ظلم زیاتې کړی دی بیا په یو ټلیفون باندې غار څو تور فری خري کړ نو دیو چرته هم نه نشي کولای چې خپل فیصله وکړي بلکې مخکې روم په دیو کې مم ریکارډ د فلر د پردې لګیدل اوس په کې هم مم ریکارډ د پردې لګیدل دی دا غیر خوا چې کومه فرمانونه دي ته جاری کیږي دی دا سیمنی لکه مسلمانان چې نبی رسول خبر مې خو محترم مولوی صاحب اخیری پښتنه به دې کتاب کول غواړم ما چې دا امداد چې دوی اخلي نو دې په بدله کې هم ډیر زیات مطالبات د دوی نه کیږي نو د پاکستان نه هم بیا لار ورکه ده په دې کې چې یقیني په دې تیر ورستیو کې مونږ ولیدل چې د ډو مور خبره کیږي دوی ته ویل کیږي چې تاسو نورم څه وکړئ د طالبانو خلاف او دوی یقیني سرګردان دي د ملک اقتصادي برباد دي هم دي جنگونو دوی دې زه تر رسول دي نو مطالبات بیا ډیر کېدل شي دی باره کې سوال غواړي محترم شهزاد صاحب بالکل هم دغه سیدا چې مطالبات خو دغه کوي چې وخت په وخت باندې مؤمنان مسلمانان غوري په میډیا باندې چې پلان دې کې چاپو لګیدل دومره مؤمنان مسلمانان په کې په شهادت باندې ورسول شول او دغه سي دومره مسلمانانو ته د پانسیانو حکمونه واورول شول دا د دغه ډالر زور دی په څه طریقه باندې خامخا غي چې دغه مطالبه کوي او دا یقیني خبره ده ک دیو دا غواړي چې په دې باندې زمونږ اقتصاد خشي اقتصاد په دې باندې نه خکېږي اقتصاد د پاکستان والي شوی دی او ان شاء الله تحریک طالبان پاکستان دا جنگ غټلې دي او مونږ ته څه تکلیف نشته ری مونږ خو چې مخکې کم مصرف و دا غینه اوس کم دی زموږ مصرف بالکل صحیح خبر ځکه پاکستان کې خدغه سیوا چې لرګي وری په بای باندې اغستله د بجلی بیل راته او دغه سي د وبو بیل او د هر شي بیلونه بیلونه اوس په یو بیلم نشته په مونږ قرضې ختمې دي او په دې باندې ان شاء الله وخت وخت باندې راځي او جنگ ټلې کیږي هم په دغه باندې جنگ دا ګټل دا د زیات اصلي نه عبارت نه دی د ډیر پوج نه عبارت نه دی بلکې د چا اقتصاد چې والي شي هغه بیا ختميږي کنه خرابيږي نو اوس هم د دې اقتصاد والي شوی دی زمونږ یو مرګره دی هغه دا و چیر راشن بج په کوم کوټه کې هاونه ختم شي نو بالکل راشن ان شاء الله ختم دی او دا الله تعالی نورم غر کیږي کدیو د حق پرستو سره د الله تعالی د اولیاء سره د الله تعالی د دوستانو سره د علما کرامو سره دښمنی شروع کړي ده د عام ساده لوح مسلمانانو سره او د خويند میند ویزتیان کړي دي الله تعالی و دې چرته ماپ نکي خدای الله تعالی رانیول دا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله تعالی وزر خلق رانه سما خورو ورو په قلار قلار باندې الله تعالی رانسي او ان شاء الله چې الله تعالی به نورم تبا کی او تبا دی اقتصاد ختم دی خا محترم مولوی صاحب د هجرت د ژوند خبره تاسو وکړه نو په قران کریم کې هم دغه خبره ده چې تاسو هجرت وکړئ نو په ځمکه کې به پراختیا ومومئ نو یقیني چې طالبان ته ډېر زیات سهولت بالکل الحمدلله ډېره مننه محترم مولوی صاحب چې په دغه مهمه موضوع را سره خپل نظر شریک کو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو روست راځو د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د خوب احکامات باندې خبره روانه ده صفر اویا اته سوه درې دېرش اتلس اووه پنځوس یعنی صفر اووه صفر اته درې درې یو اته پنځه اووه بل نمبر صفر اوه اویا شپږ دېرش شپږ اتیا صفر اته پنځوس یعنی صفر اووه اووه درې شپږ اته شپږ د نبی علیه الصلاة والسلام سنت طریقې د کامیاب ژوند په لور رهبري کوي د عمر ریډیو سلسله سنت طریقې کې تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند تیرولو د سنت اعمالو نه خبرېږئ قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خراغلاست وایو د عمر ریډیو دی د تحریک طالبان پاکستان اپ ام ریډیو چینل زمونږ غږ له خراسان اوري محترم مولوی صاحب راځو د خبرونې په دې برخه کې د نبی رسول الله سلام د سیرت حواله سره د خوب په احکاماتو باندې خبره کوو پرون په یو پښتنه کې تاسو ویلو چې داسې ځایونه شته دی چې په هغې کې نبي علیه صلات وسلام د ملاستي نه منع کړې ده نن هم په دغه موضوع باندې خبره کوو په هغې کې یو څه بیان شوي وو چې د چت له پاسه ملاسته چې ده دا صحیح نه ده په دغه کې انشاءالله لږه خبره کوو په تفصیل باندې یو صورت په دې کې دا جوړیږي محترم مولوي صاحب چې اکثر خلک په کوټه کې ځان لا یعنی یوازې سمبلی نو داسې بیا سملاستل جایز دي کنه چې څوک د سر نه بسم الله الرحمن الرحیم محترم شهزاد صاحب هغه زینا چې پاغي کې د شریعت له خوا د کېدل منو نو یو په چت د فاسه باندې سملاستل چې چار دیواری هغه ته نه پرده او ته نه امن او ته نه او دار غختلو خطرې پاغي کې نو د الله تعالی پیغمبر فاغزه کې د سملاستل نه منع کړی و او دویم هر د خطرې ځای نبی علیه الصلاۃ والسلام د غینو منع کړی او په داسې ځای کې مسملای نو یو په دغه خطرې په ځینو کې دا همي چې کله انسان یک یوازې په کور کې سملی په کوټه کې سملی ځان لوز کېدل په یو ځای کې دغه هم په حدیث کې من راغلی ده دغه نه عن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن الوحده ایبیت الرجل وحده او یسافر وحده نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا چې یو سړی دی شپه تیر کی په یو ځای کې یوازې او دغه سي یا یو سړی دی سفر وکي یا کیوازې نو دا دوه خبرې په دې حدیث کې راغللې چې نبی رسول الله ته منع کړی دا یو په یو ځای کې یوازې ود کېدل او شپه تیرول دویم ځان لا یوازې سفر کول دا هم من دی په حدیث کې راغلی دی دا حدیث مسند احمد کې موجود دی مجموع زوائد کې موجود دی سبل الهدى والرشاد کې موجود دی او فقهای کرامو او دغه سی نور د سیرت علما کرام هم دغه وساحت ذکر کړی دی یکره النوم وحده و سفر وحده دغه دوه کارونه بالکل منع دي یوازې ځان ته په یو ځای کې خوب کول دا هم منع دي سفر کول یوازې هم منع دي الاقناع لیکلي دي کشاف القناع لیکلي او مطالب اول النها هم لیکلي دي دغه مسله لیکلي ده خا محترم مولوی صاحب اوس یو بل صورت پکې دا جوړیږي چې اکثر د لارو په یو څنګ ته د خلک سملی اکثر چې مسافر وي په خارونو کې داسې زیات لیدل کیږي چې د لارو په غاړه باندې خلک ملا سوي نو د لاري په خوا کې سملاستل بیا جایز دی وکنه محترمه د لارې په منځ کې د کېدل په حدیث کې د دین هم من راغلی ده د جابر رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اينام رجل على قارع الطريق نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا چې وسړی د لارې په منځ کې ود کیږي دا یواز یام د صحراګانو او د کورنر بهر خبره هم نه ده په یو کمره کې سړی سملی او لار کمې بار دروازې طرف ته نږدې په داسې ځای کې نه سملی چې خلکو ته د شپې د فسیدلو ضرورت راشي او بیا په غي باندې د فاسه وړي نو علما کرام هم د دغه مسلې وضاحت ذکر کړی دی چې دا من دي او دغه حدیث تبرانی کې موجود دی او مجمع الزوائد کې هم دغه حدیث موجود دی خو محترم مولوی صاحب یو بل پښتنه په دې کې دا کول غواړم چې په مجلس کې اکثر بیا ځینې خلک چې هغه خوب کوي یعنی ډېر خلک ویښ وي او یو کس پکې بیا ودوي نو دا هم داسې ښه نه معلومېږي که په دې مسلې باندې لږ وضاحت وکړي چې په مجلس کې بیا خوب کول صحیح دي که نه محترمه د ویښو خلکو په منځ کې وده کېدل دا د آدابونه دا خلاف دی د اخلاقونه دا خلاف خبره ده اگر که په شریعت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پدې کې صراحتا داس یو حدیث نشته لري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړي خو دا یو ټکی مونږ بیا هم وایو یو ځل مخ کې هم ویلو په ابتدا کې دا کم سنت طریقې چې مونږ وایو نو پدې کې مونږ ویلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې مسائل احکام او آداب نو کله په یو ځای کې په یو مجلس کې په یو کوټه کې په یو دیره کې په یو حجره کې خلک ویخ ناسي او نو یو کس نیم پدې کې ودشي نو دا د آداب نه خلاف دي علما دغه مسله لیکلي دا یکره النوم بین قوم مستيقظین نور خلک ویخ دي او یو کس نیم پکې ود شي نو دا مکروه دي المدخل د ابن الحاج لیکلي دي او الاقناع کشاف القناع مطالب اولی النها الفقه الاسلامي وادلته د دې مسلې خو وضاحت ذکر کړی دی وای کان من الادب فی النوم الا ينام بین مستيقظین وای دا د آداب نه ده چې یو سړی د ویخو خلکو په مخ کې دا اودن شي ځکه د انسان پته نه لګي کله چې انسان ود شي نو بیا غات په خپل اختیار کې نه نور دی وجه نه دا د آداب نه خلاف دا باید دغه څه خلکونه کې او د شریعت په آداب باندې ځان مؤدب کې نو دا ډیره زیاته بهتره خو محترم مولوی صاحب چونکه په دې موضوع کې بیا سبا یو بل مهمه موضوع را روان ده په دې ځای باندې د پای تر څو کده نننی سبق لګ خلاصه بیا وو محترم شیزاد سی با دغه پرونه بو سره هم لګ راوړو معمولی د چت د په کم زګی نه دی چې پای کې ود کېدل من دی نو د چت د پاسه چې آبادی پینوي چر دیواری او تنه نو پاغي باندې سم لاستل د من دی دغه سي د هر خطرې په ځای کې ود کېدل لامن دی او د هغې سره ننم چې ویرله نو یک یوازې ځان ته په یو ځای کې وده کېدل چې نور څوک سره نه دغه هم منه دي او د هغې سره د لارې په منځ کې وده کېدل دا هم منه دي دغسې د خلکو په منځ کې چې نور خلک ویښ وي او یو کس پکې وده کېږي نو دا هم د آدابو نه خلاف ډیره مننه محترم مولوی صاحب چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې مرا سره په دغه مهمو پښتنو باندې خپل نظر شریکو قدرمن اوریدونکو د خبرونې پر روانه برخه کې تاسو پیغامات او خوندورې ترانې تاسو تخبرو خو تر ټولو مخکې د نن ورځې پښتنه أرى الأحبة من دنياي قد د عمر ریډیو پښتني واوري جواب کړی او د اسلام د مبین دین نه ځان خبر کړی د نن ورځې پښتنه قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې د نن ورځې پوښتنې طرف ته راځو پوښتنه څه په دا ډول ده چې د نبی علیه الصلات والسلام په ژوند کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو ته څو ځله د جمع منځ ورکړی پوښتنه یو ځل بیا دوهراوو چې د نبی علیه الصلات والسلام په ژوندانه کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو ته څو ځله د جمع منځ ورکړی او دغه پوښتنې جواب په سبانه رابطو کې تاسو مونږ ته راکولای شئ رازو د اوریدونکو پیغامات طرف ته یو ورور سلامونه را لګل دی وایي چې د پښتنې جواب مو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی پرونی پښتنه زمونږ په دغه ډول وا چې کله مسلمانانو د مکې نه مدینه ته هجرت وکړو نو اوله کوم صحابي پیدا شوی دغه پښتنې ډیر جوابونه مونږ ته اوریدونکو را لګلې دي د دین علاوه شفیق الله رور د وټپور نه سلامونه را لګلې کار کون کوریدونکو ته سلام کوي وایي چې د پښتنې جواب مو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ یوې خور د مرورې نه سلامونه رالیږل دي، کارکوونکو اورېدونکو ته هم سلام کوي، وايي چې نن د زاد الطالبین درس چې دی دا راته بیا ووایه، انشاءالله محترم مولوي صاحب ته دغه چې کوم تاسو پیغام رالیږلی هغه موږ رسولی دی. یوې بلې خور د خوږیاڼو نه سلامونه رالیږل دي، کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوي، وايي چې د سحر درس چې دی دا لږ زیات کړئ، د ماښام درس لږ وروسته کوي. محترم مولوي صاحب د ماښام د خپرونې چې کوم ټایم دی د هغې باره کې که زموږ سره لږه خبره وکړئ د اوریدونکو شکایت کوي چې دغه ډیر وختي ټایم دی نو که دا ټایم بدل شي محترم شهزاد سیوا بس په دغه کې به پاو ساته یعنی 15 منټه تاخير وکړو رستواله به وکړو نور کله زمونږ خبرونه په 15 بجې باندې افغاني او په 15 بجې پاکستاني باندې شروع کیږي نور دې به د سبا نه به ان شاء الله ما خامنه خبرونه په پاو باندې پنځه بجې افغانۍ او په پاو کم شپږ بجې پاکستانۍ باندې به انشاءالله شروع کېږي یعنې پاو ساعت به پکې تاخیر او وروستوالی وکړي انشاءالله بس دغه زموږ اورېدونکي دي هغه چې څه وایي نو انشاءالله بلکل سره موږ په هغې کې موافقت کوو پاو ساعت یعنې خپرونې ټایم وروسته شو هم سبانه خبرونه په پاو باندې 15 بجې افغاني باندې به شروع کیږي تاسو کولای شئ چې په دغه ټیم باندې زموږ خبرونه واورئ د دې علاوه حمید الله رور د لمبرونه سلامونه را لګیږي لقمان وصال رور او ورسره شریف الله سلامونه را لګل دي دی وایي چې د پښتنې جواب مو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ اکبر خان رور دارور د زندان نه راوته دی ته د ازادۍ مبارکي وایو د عمر ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوي د یو نظم غوښتنه کړي او هم د دې رور په خوخه باندې یو خوندور ترانه ورو ورو سترازو خبرونه مختبوزو مونږ سره اوسي ستان اف ام ریډیو چینل زمون غږ له خراسان اوري یوې خور د دنګام نه سلامونه را لېږل دي کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوي وایي چې د کتابونو درس به میلاو شي که میلاویږي چې بیا موږ میموري کارډ درولېږو محترم مولي صاحب سهار د غاړې چې کوم تدریس کوئ تاسو دغه ریکارډ شته دی چې اورېدونکي بیا په میموري کارډ کې دوی وصول کړي بالکل شهزاد صاحب دغه ریکارډینګ موجود دی زموږ سره او که څوک یې غواړي دغه سیو ته هم رسیدلای شي او که څوک یې په انټرنیټ باندې غواړي په بل ځای کې لري لري علاقو کې نو ان شاء الله بالکل هغه ته موږ دغه ورکولای شو چې سو په کور کې ته ډیره پیدا واخلي خصوصا زنانه اسان اسان سبقونه دي نو مسلمانان لپاره کار دي چې دغه اصول کې او ډیره پیدا ته واخلي ها صحیح ده رازو باقی پاتې پیغامونو طرف ته حمید الله رور د مرورینه سلامونه را لګلې وای چې د پښتني جواب مو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دین علاوه عرفان الله رور د خرو پټینه تحریک طالبان پاکستان تمام مجاهدین ته سلام کوي دوی هم وای چې د پښتني جواب مو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ فهیم سنگری رور د ننګرهار په چرګام نه سلامونه را لګلې وای چې نشریات پمینه سره ورو په دین علاوه احمد حسین کاروان روره د اسمار نه سلامونه مولانا سر سپتر علی ګری تحریک طالبان پاکستان تمام مجاهدین ته سلام کوي په دې سره سره آشناګل ستومان رور له دانګام نه سلامونه را لګل دي د نظم غوښتنه کوي په دې سره سره موسی رور د عمر رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوي خصوصي سلامونه حمزه او هارون ته کوي محترم مولوی صاحب د پرونی پښتنې صحیح جواب کړه اوریدونکو سره شریک کوي چې د مکې نه چې کله مسلمانانو مدینه ته هجرت وکړو نو اول کوم یو صحابي پیدا شوی سلام شهزاد صاحب اول به ټول اوریدونکو د سلام جواب غي تور کو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو محترم اوریدونکو هم دغه چې تاسو ټول کومه جوابونه را لګل دي نو دغه بالکل صحیح دي کله چې د مکې نه مدینه ته صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هجرت وکړ نو په مهاجرینو کې اول ماشوم چې کوم پیدا شوی او د هغې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه بالکل د هغې نوم او دغه صحیح دی خو دا نن سار په سبق کې ویل شوی دی ځکه دا صحیح کړی دی ها نن دا په لن نبوي سیرت کې سار ویل شوی دی دینه بعد به بیا لګ ګران ګران پښتنه شروع کوو صحیح صحیح محترم مولوی صاحب د خبرونې ټیم چې دی هغه هم پاو سات ورسته شوی دی نو پاو باندې 15 بجې افغانۍ ماخام ماخامنۍ خبرونه چې ده دا به تاسو ته خبرېږي تاسو کولای شئ چې په دغه ټایم باندې زموږ ماښامنۍ خبرونه واورئ قدرمن اوریدونکو د نن ورځې پوښتنه یو ځل بیا ستاسو سره شریکو چې د نبی له صلوات والسلام په ژوند کې د خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سو زلا مجاهدینو ته د جمع منځ ورکړو دغه پوښتنې جواب په سوانه رابطو کې تاسو مونږ ترا کول شئ او سبا چونکه د پسالو اهل الذکر چې کومه سلسله د زمونږ د مسایلو د جوابونو هغه ان شاء الله سبا ما خامنې خبرونه کې چې تاسو څومره هم پښتني کړي دی هغه تاسو ته خبرونه دغه خبرونه ته تاسو بیا متوجه اوسئ ترڅو د خپل مسایلو جوابونه دی واوري محترم ولسی ډیره مننه قدرمن اوریدونکو د خبرونې ټایم په دې ځبانه پای تر سیکه تاسو وس ریډیو ټیون کړی او د خبرونه تاسو نه تیر شوی کولای شئ چې زموږ ویب سټ www.umarmedia.ttp.com نه دا ترلاسه کړئ د عمر ریډیو د ټلګرام د چینل لینک د ځان سره نوٹ کړئ عمر ریډیو اف ام تاسو سرچ کړئ تاسو زموږ چینل لازم عمر ریډیو اف ام دا غینه د خبرونه ترلاسه کولای شئ د دې نه علاوه که غواړئ چې د ټلګرام د لارې سره رابطه وکړئ نو کولای شئ چې رابطه وکړئ دغه لینک سرچ کړئ اټومر ریډیو رابطه تاسو ته زموږ رابطه ایډي راځي د هغې نه موږ ته خپلې مشورې او تجاویز را لېږلی شئ د دې نه علاوه که غواړئ چې د ټلیفون د شمیرو له لارې را سره اړیکه ونیسئ رابطه راته کولی شئ زموږ د رابطې شمیرې دي صفر او یا اته سوه درې دېرش اتلس اووه پنځوس یعنې صفر اووه صفر اته درې درې یو اته پنځه اووه بل نمبر صفر واو یا شپږ دیر شپږ اتیا صفر اته پنځوس یعنی صفر و و درې شپږ اته شپږ صفر پنځه اته قدرمن اوریدونکو زمونږ خبرونه دوه ټیمه خبرېږي سهارنۍ خبرونه زمونږ په پاکم اته بجې افغاني او په پاو باندې اته بجې پاکستاني باندې خبرېږي تاسو کولای شئ چې زموږ سهارنۍ خبرونه واورئ د دې نه علاوه زموږ ماښامنۍ خبرونه چې دا هغه پاو باندې پنځه بجې به سبا خبرېږي د خبرونې ټایم پنځلس منټه چې دا هغه وروسته شوی دی ډیر اوریدونکو دغه درخواست کوو نو 15 منټه وروسته تاسو زموږ خبرونه چې دا سبا اوریدل شي نو په پاو باندې 15 بجې افغاني او پاو کم شپږ بجې پاکستاني باندې زموږ ما خامنې خبرونه خبرېږي تاسو په دغه ټیم باندې دغه خبرونه اوریدل شي هم په دې ځای باندې ځا پیسل شهزاده او مولانا سر سره ټول ټیم او سټوډیو انجنیرانو تاسو نه اجازه غواړو ان شاء الله سبا سهارنې خبرونه کې یو ځل بیا تاسو سره ملاويږو